بيوعي د دې د پاره چې شروع زموږ په دې کتاب کې علا وجه البصیرت راشي نو دا اوله حاشیه مونږ وایو دا اوله حاشیه درسنی وایو اوله حاشیه ته متوجی شي نو بیا به ستاسو شروع په دې کتاب کې علا وجه البصیرت وي نو ګوره اوله حاشیه کې فرمایي ذکر هاذ الكتاب بعد الوقف غرض د محشر رحمه الله د دې کتاب مناسبت دی د کتاب الوقف سره د دین مخ کې په هدايه نکاح کې په اخر اخر کې کتاب الوقف راغله او دلته کتاب البيوع راغی نو د کتاب البيوع او د کتاب الوقف د دې دوړو په مابین کې مناسبت څه دی نو د فرمایي چې دا کتاب د کتاب الوقف په سیورسته ذکر ذکر کړو لکون کل منهما مزیلا للملک دواړه په دې یو صفت کې شریک دي ګوره دواړو باندې ازاله د ملک راځي په بای حکم ازاله د ملک راځي دا کتاب چې زه پتا خرج کم نو د دې کتاب نه زما ملک زایل شو او دا مسجد چې چا وقف کړی دی نو دا سمکه د د ملک نه وته نو ګوره په وقف کې ازاله د ملک وی په بای حکم ازاله د ملک وی دا یو نقطه خو دلته ذکر کړه یو نقطه ذکر نکړه هغه درته د بهر نه وایم هغه دا چې بیا وقف په دې بیع ول مقدم کړو نو جواب دا دی چې په وقف کې ازاله لا اله مالکین ده دا مسجد چې چا وقف کړي دي اوس د دې مسجد مالک شته د الله نه بغیر نه نو دلته ازاله راغله خلا اله مالکین او په بیع کې ازاله راځي خو اله مالکین ما دا کتاب پتا خرج کړو زمانه د ملک ازاله راغله خو ته مالک شو نو په بیع کې ازاله اله مالکین ده او په وقف کې نفس ازاله ده لا اله مالکین نو وقف په منزله د مفرد ده او بیع په منزله د مرکب ده او مفرد په مرکب مقدمی نو ذکرن مقدم والبيع من الازداد وكذا الشراء بيع د ازداد نه ده یعنی د بیع معنا خرڅولم راضی او د بیع معنا اخیستلم راضی وکذ الشرا دارنګ شرا د شرا معنا کله اخیستلی او کله معنا خرڅولی لکه تاسو قران کریم کې وایي حدیث کې راځي اول درته حدیث وایم لا يبيع احدكم على بيع اخيه لا يبيع احدكم یو طالب دکان ته تل دی کتاب اخلي په زر روپۍ ور سره راضي شوی دی نو اوس یو بل کس راضي هغه د دې دواړو په منځ کې خرید نه کوي لا یبيع خرید دی نه کوي ګوره دلته په معنا د اخیستلو سره شو کنه لا یبيع احدکم علی بیع اخیه خرید او اخیستل دی نه کوي یو کس تاسو په خرید او په اخیستلو د بل ورور بل ورور سره راضی دی په اخیستلو کې او ته په منځ کې اخیستل کوي نو ګوره دلته په دې حدیث کې بیع په معنا د اخیستلو سره ده کله په معنا د خرڅولو سره لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم کله چې نوع مختلف وي لکه غنم په جوارو خرڅه فبيعوا خرڅوا کیف شئتم چې څرنګه دی خوخی من په دو منا په لس منا په شل منا یعنی زیات او کم باندې به خرڅوي شي ګوره دوه حدیث مې درته ذکر کړو یو حدیث کې په معنا د خستلو سره لا یبيع احدکم علی بیع اخیه او بل حدیث کې په معنا د چا سره د خرڅ د خرڅولو اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم نو بیع د ازداد نشو کله په معنا د خستلو کله په معنا د خرڅولو وکذ الشرا دا رنګ شرا ده شرا کله په معنا د خرڅولوي او کله په معنا د خستلوي الله په قران کریم کې فرمایي بئس مشترو به انفسهم بئس مشترو بد هغه څه چې خرج کړو دوی ور باندې برخه د خپل نفسونو دلته اشتراو په معنا د خرڅولو دي وشروه بسمن بخس خرڅ کړو په لګروپو ګور په معنا د خرڅولو او په معنا د اخیستلو یشترون الضلالتا اخلی گمراهی هلته په معنا د اخیستلو نو فرمای والبيع من الازداد بيع د ازدادونه ده یعنی د بيع معنا کله خرڅولی کله اخیستلی وکذا الشرا دا رنګ شرا د ازدادونه ده د شرا معنا کله اخیستلی او کله خرڅولی الا ان البيع يقع غالبا مگر دومره ده چې غالبا بيع په معنا د خرڅولو راځي علی اخراج المبيع عن الملك قصدا غالبا د بیع معنی خرڅولی عربی کې اخراج المبيع وستل د مبيعي دي عن الملك د خپل ملک نه د بایع د ملک نه قصدا نو دې ته یعنی خرڅولو ته بیع وي غالبا خرڅولو ته بیع وي او کله کله اخستلو ته بیع وي ويتعدى الى المفعول الثاني بنفسه وبالواسطه بيع متعدي کیږي مفعول ثاني ته کله بنفسه کله په واسطه د حرف جر چې په واسطه د حرف جر متعدي وي تقول باع الشيء منه ګور منه په من متعدي شو او چې بذات متعدي وي باعه الشيء دا د بيع معنا شو والشراء يطلق غالبا د شراء معنا کله خستلی کله خرڅولی خو غالبا معنی اخستل دي والشراء يطلق غالبا على اخراج الثمن على الملك قصدا ويستل د روپو دي د ملک نه قصدا یعنی خرڅول نه څه شو غالبا معنی څه شو اخیستل نو د بیع غالبا معنا د خرڅول او د شرع غالبا معنا د اخیستل وشرعیته بیع مشروع ده تاسو ته په دې هدايه کې هر مسئله سره تاسو به تجربه کوئ هر مسئله سره اول دلیل د کتاب الله نه پیش کړئ دویم دلیل د سنت رسول الله نه پیش کړئ دریم دلیل د اجماع نه پیش کړئ څلورم دلیل د قیاس نه پیش کړئ هدايه کې هم دغه ترتیب دی د هر مسئله سره که کتاب الله کې دلیل پیدا نکړو بیا فقط حدیث پیش کړئ که حدیث هم د د سره نو حدیث نو نو بیا اجماع قیاس پیش کوي اجماع قیاس دا لئن لئن دا په څلورم ځای کې دا پیش کوي کله خالی لئن پیش کوي په دلیل کې خالی لئن په هغه ځای کې پیش کوي چې کله کتاب الله کې مسأله صراحتا نه او په حدیث کې صراحتا مسأله نه محمد امین صفدرو کړوی رحمه الله د غیر مقلدینو نه په بعضی کتابو کې لیکي وای 200 پښتني لا جواب په بعضی کتابو کې لیکي ضرب بلا لا جواب پښتني نو ما به ویل چې دا وابیان د لا جواب پښتنه دا صفدر سب د کم زنه کوي دا د کم زنه راټولي کړي تجلیات صفدر کې زر پښتني لیکلي تر اوسه ورته وا بیان جواب نشي پیدا کړي د خپل اصول مطابق چې صریح آیات او صریح حدیث ته مطالبه د دې دوه تنه کړي دا زر ته پوسه دي او د دې زر مسائل حل په صریح آیاتو کې یا په صریح حدیثو کې بیا مې چې سوچ وکړو نو دا اسانه پیدا کیږي د زر نم زیاتی پیدا کیږي دا هدايه ده څلور جلد ده کنه یو متن راشي او د متن نورستا هدايه آیات نه لیکلې حدیث نه لیکلی اجماع او قیاس لیکلی دا مسأله دی وابیان د خپل اصول مطابق حل کی دا زر نه دی په لکونو دی خو شي په دې هدايه کې به تاسو ته زیات راشي چې هدايه ورته دلیل لئن لیکلی لئن آیات او حدیث نه لیکلی هدايه چې نه لیکلی نو نشته هدايه د غټي پوره محدث دی حافظ الحديث دی چې دته حدیث نه پیدا شوی او ابي ته نه پیدا کیږي غیر مقلد ته په طریق اولا نه پیدا کیږي غیر مقلد ته چیلنج ورکا د هدايه مسأله ده او هدايه ورته دلیل لیکلې قیاس یی دلیل لیکلې اجماع و بيدي دا مسأله په صریح آیات او په صریح حدیث حل کی د دوی دلیل خو دوه دي کنه او زمونږ دلیل څلور دي نو موږ په دې دوه دلیل حل کو په دې دوه نورو او بین خو نشي حل کولای ځکه دا غوي دلایل دوه دي نو اوس او شرعیته بیع مشروع ده د دې د مشروعیت څلور دلایل وي ځکه دلته څلور وړه دلایل شته اول بالکتاب د قران د وجنه مشروع ده قال الله تعالی احل الله البيع وحرم الربا یو دلیل ورته کتاب الله ده دویم دلیل وشرعيته بالكتاب ګره یو دلیل قران کریم احل الله البيع وحرم الربا دویم دلیل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا دویم دلیل په حاشیه کې نه دی راغلی هغه دوه حدیث چې ما درته ویلې هغه دواړه احادیث په دې دلالت کوي چې بیع جایز ده اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم د تجارانو صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی اجماع په دې منعقد ده او قیاس هم د دې تقاضا کوي ځکه د بیع باندې د انسان بقا موقوفه ده نو د یو دلیل ذکر کړو چې کتاب الله ده وانما جمع غرض د محشی په دې کې دفه د اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا ده چې کافیه د مبني طرف کافیه د مصدر په بحث کې به تاسو التویل وی چې والمصدر لا يسن ولا يجمع دا قانون لیدل کړه مصدر تسنیه کیږي او جمع کیږي نه نو معترض اعتراض کوي چې بیع خو صيغه د مصدر ده مصنف سب کتاب البيوع دا صيغه د جمع ولې ذکر کړي نو د کافیین په اعتراض راغی چې ول مصدر لا یسن ولا یجمع مصدر تسنیه کیږي او جمع کیږي نه نو دلته کتاب البیوع ول جمع ذکر شو نو جواب دا دی چې عمل ته په کافیه کې ورپسې لیکلی ول مصدر لا یسن ولا یجمع الا ان یقصد الانواع دې پسې لیکلی کړه مبني طرف کې مصدر تسنیه کیږي او جمع کیږي نه مګر که قصد انواع دې کړو نو بیا تسنیه کیږي او جمع کیږي نو فرمای و انما جمع دا اعتراض دا بيوع ولې جمع ذکر کړه لکثرت انواعه د جواب دی انما جمع دا اعتراض لکثرت انواعه د جواب د بيع د پاره ډېری نوع دي د خلګي ذکر کړي زه درته یو څو ذکر کوم اقسام د بيع به اعتبار ذات به اعتبار المبيع به اعتبار الثمن دا زده کړئ بيع به اعتبار الذات څلور قسمه ده بيع باعتبار المبيع څلور قسمه ده بيع باعتبار الثمن څلور قسمه ده نو دا شپارس بدر ته ذکر نه درې په څلورو کې شپارس کېږي دولس دولس دولس دولس اقسام بدر ته ذکر کوم به ورسته ډیر راځي بيع باعتبار الذات اول بيع نافذه دویم بيع موقوفه لکه پردې ملک ته خرڅ کړي دریم بیع فاسده څلورم بیع باطله بیع نافذه بیع موقوفه بیع فاسده بیع باطله فاسد او باطل یو خټکه دی یو اندواړه ده پوستکه خراب دی منځ جوړ دی د ته فاسد اندواړه وایي پوستکه خراب دی منځ جوړ دی دا فاسد اندواړه ده او که منځم خراب او پوستکی هم خراب او دا باطل اندواړه ده خوش به هم داسې ده یو فاسد ای چې اصلا و وصفا وصف پوستکی ده او اصل د منځ ده اصل وصف چې دواړه خرابې دا باطل بیع او چې اصل جوړي وصف خرابې نو دا فاسد بیع خلاصه دا چې بیع په اعتبار د ذات څلور قسم شوه بیع نافذه بیع موقوفه بیع فاسده بیع باطله دا څلور اقسام به اعتبار ذات باعتبار المبيع څلور قسمه ده بيع مطلقه يو بيع دا مقايزي قدوات باندي بيع مقايضة بيع الصرف چې دوړه طرف ته عین وي دوړه طرف ته سمن پکې نه بیع العین بالعین لکه کتاب په کتاب خرڅه جوړ په غنمو خرڅه دا بیع المقایضه بیع الصرف دا بیع الثمن بالثمن چې دوړه طرف ته سمن دې ته صرافي وایي کنه بیع السلم دا بیع الدین بالعین دی پیسې نقدي وي مبيعه پنيټي خو شو قرض نه قرض کې خو پیسې پنيټي دلته مبيعه پنيټي نو دې ته بيع السلام وای نو بيع به اعتبار ذات څلور قسمه شو بيع به اعتبار المبيع په څو قسمه شو څلور شو بس اول بيع مطلقه دویم بيع المقايزه دریم بيع الصرف څلورم بيع السلام خا بل تقسیم بيع به اعتبار الثمن په څلور قسمه ده بيع المرابحه بيع التوليه بيع الوزعيه بيع المساومه بيع المرابحه بيع د مرابحه یعنی په ګټه باندې بيع لکه دا کتاب ما په لسه خسته 15 روپۍ پکې ګټم دا بيع المرابحه ده تا ته وایم چې په لس مې اخسته ده 15 روپۍ ګټم په 15 لسه خرڅوم دا بيع المرابحه بیع التولیه سر په سر خرڅول په لس مې اخسته په لس خرڅوم ګټه نکوم دا بیع التولیه بیع الوضعیه د تاوان بیع په لس مې اخسته په 15 خرڅوم بیع المساومه مساومه دي ته وي چې نرخ درته نه وایم بس دا کتاب دې په 100 روپۍ خرڅوم ته ماته وي 100 روپۍ ګټي تا په څو اخسته بس زما غم مکوه ما چې پرسو اخستې او پته په سل روپۍ خرڅو اکثره دکانداران داسې کوي کنه د خرید ریټ نه وای چې ما په سو اخستې ده دا ریټ درته نه وای د تبع المساومه وای دا څلور وړه جایز بيع المرابحه بيع التوليه بيع الوزعيه بيع المساومه نو څومره ډیر انواع شو نو اعتراض دا دی چې دا بیع صيغه د مصدر ده او کافیه کې مونږ وایو والمصدر لا يسن ولا يجمع نو دا بيوع ولی په صيغه د جمع ذکر کړو جواب دا دی چې ټیک دا والمصدر لا يسن ولا يجمع الا ان يقصد الانواع دلته قصد انواع شوی دی ما درته دولس نوع ذکر کړی صرف دا دولس نه دی ښه ګوره وانما جمع د څلور نوعي ذکر کړی وقيل ان انواعه ترتقي الى 20 او اکثر بعض علما فرمایي چې د دې بيع انواع شلو پورې رسیږي یا د دینم زیاتیږي والکل مذکور فی النهایه دا د هدايه شرح ده ويسيجيء ذکر بعضها وركنه داخلي فرضونه شروط صلات کې تاسو وایي او شرط بل رکني شرط خارجي فرضونه ته وایو رکن چاته وایو داخلي فرضونه ته نو داخلي فرضونه دوه دي ایجاب او قبول ایجاب اول کلام احد المتعاقدين د متعاقدين اولنی کلام ته ایجاب وي او په متعاقدين کې ورستنی کلام ته قبول وي ګوره دا کتاب می پتا خرج کړو دا ایجاب شو تاویل ما واخستو دا قبول شو اولنې کلام ایجاب دویمنه کلام قبول کته ویلی چې دا کتاب ما واخستو دا ایجاب شو او چې ما درته ویل چې در باندې خرڅ مې کړو دی قبول شو هر یو چې مخکې شو هغه ایجاب دی ورسته قبول دی نو دغه دو جملې ایجاب او قبول دی در باندې مې خرڅ کړو او ته وای چې ما واخیست ورکنه الاجاب والقبول وحكمه او حکم د بیع سلم کې تاسو وای د سلم تصدیقات کې په سلم تصدیقات کې د حکم لفظ راځي نو د حکم شپږ معناګانې دي بیا یو معنا د حکم د اثر مرتبه وحکمه نو د حکم معناګانې خو ډېری دي نو د تعین د ما هو المراد کوي چې نورې معناګانې نه دي مراد الاثر المرتب عليه المقصود من شرعيه البيع هغه اثر مرتبه الاثر المرتب عليه هغه سره مرتبه په بیعه المقصود من شرعیت البیع چې دغه سره مرتبه اصلي مقصود دی د مشروع والی د بیع نه هغه حکم څه دی الملک هغه ملک دی په دې پوه شو دو جملې راغلي الاثر المرتب عليه المقصود من شرعيه البيع دا د اثر مرتبه تفصیل دی اثر مرتبه مقصود دی دا مقصود څه شی دی ملک اثر مرتبه ملک دی مقصود ملک دی ښا اے القدرت علی التصرف اوس ملک څه ته وای دا د ملک تعریف درته کوي ملک دی ته وای د دې کتاب زم مالکم نو القدرت علی التصرف زه اوس قادرم په تصرف کولو فی المحل د د محل مبيعه مراده ده په دې کتاب کې په دې مبيعه کې زه اوس په تصرف کولو قادرم شرعا ما ته شریعت اجازه راکوي چې په دې کتاب کې ته تصرف کوه سبق پکې وایه خرڅوي اخلي وړي راوړي نو دا تصرف ته پکې نو دا د ملک تعریف شو ملک هم ذکر کنه د ملک تعریف دا د ملک به ډیر په دې کتاب کې تاسو ترازیم القدرة على التصرف في المحل شرعا وله شرائط او د بيع د پر ډیر شرایط دي ککون العاقد عاقلا ممیزا یو شرط دا دی چې عاقد به عاقلی عاقد دا څوک چې بیع او شرا کوي دکاندار او د دکاندار نه چې څوک سودا خلی دا به عاقلی یو شرط دویم شرط دا چې ممیز به عاقل نه دی خو ممیز دی ممیز څه ته وایي ممیز دی ته وایي ما د هدايه د ادري شیخ سم نه ویل دا مغن راته تعریف یاد دی ممیز دی ته وای چې ته دکاندار ته ورشي او ورته وای 100 روپۍ ورکې کنه 100 روپۍ ورکې خو بقایه غوښته شي ماشوم دی خو بقایه پته ورته لګیږي چې دومره مې په دکاندار پاتې شوې بس دا ممیز یا به عاقلی یا به ممیزی ممیز هغه ماشوم دی چې خپل بقایه پته ورته لګیږي چې دومره بقایه مې په دې دکاندار پاتې ده ا بقایه به ترې نه غواړي او کنه عاقل نه ممیزي بالکل په 100 روپیو یو چاکلیټ اخلي نو دا بیع نه منعقده کی یو شرط دا دی چې عاقد به عاقل او ممیز وي اکثره ماشومان پیسې دکاندار ته ویسي په 100 روپیو چاکلیټ ورکي نو دا بیع نه منعقده کی دویم وکون المبيع مالا متقوما مقدور التسليم درې شرط شو ګوره په دې دویم شرط کې درې شرط راغله مبيح بمالي مال څه ته وایي ها مال ما يميل اليه الطبع چې طبيعت ورته ميلان کوي د مسلمان طبيعتي کده کافر طبيعتي خو چې طبيعت ورته ميلان کوي دې ته ویل شي مال مال څه ته وایي ما يميل اليه الطبع شراب مال دی شراب مال دی خو متقوم نه دی یعنی منتفع به شرعا نه دی په دې پوه شئ نو مال به متقوم به نو مردار نه د سپیچ یو ځای کې مردار پروتي دا نه مال دی نه متقوم دی خنزیر مال دی خو متقوم نه دی او ګډ مالم دی متقوم دی غوا مالم دی متقوم دی نو هر مال هر متقوم مالی خو هر مال متقوم نه عموم او خصوصي مطلق دی پکې کل مال کل متقوم مال ولا عكس هر متقوم مال دی او هر مال متقوم نه دی مقدور التسلیمی دا به مقدور التسلیمی رسته به تاسو ته هدايه کې راش مرغان به په هوا کې نه خرڅه ځکه تی په تسلیمولو قادر نه مایان کبان په سمندر کې بنه خرڅه ځکه تی په تسلیمولو قادر نه مقدور التسلیم وي پردې شی بنه خرڅه ځکه تی په تسلیمولو قادر نه نو مقدور التسلیم وسیجی ذکرها متشتتا د دې شرایط خواره واره پراګند ذکر به راشي ان شاء الله خا د بیع معنا لغوي ختم شو بیع په لغت کې چاته وي اخیستلو تم وي خرڅولو تم وي خو غالبا اخیستلو خرڅولو تم وي شرا په لغت کې اخیستلو تم وي خرڅولو تم وي خو غالبي معنی څه ده اخیستل د خو لغوي معنا و تر دې ځې پوري په دې زمن کې رکن او بیع رکن او شرط هم پکې راغی اوس اصطلاحي معنا درته ذکر کړي وفي الكفايه دا د هدايه بهترینه شرح ده په دې کې فرمای البيع مبادله المال بالمال بالتراضي که امتحان کې درته راشي چې بيع په اصطلاح کې چاته وي نو دغه تعریف بلی کوي مبادله المال بالمال بالتراضي مبادله المال بالمال په دې نکاح خارج شو نکاح کې مبادله المال بالمال نه بلکې مبادله المال بالبدع یو طرف ته مہر مالی او بل طرف ته مال نشته بل طرف ته خو بزعه ده کنه بزعه خاص اندام ته وي د خزي خاص اندام نو یو طرف ته مال دی مہر دی بل طرف ته بزعه یعنی د خزي خاص اندام دی نو نکاح دا بیع نه ده دارنګ په دې اجاره هم خارج شو اجاره کور دې په کرایه نیولې ده نو کور خو مال ده صحیح ده نه اجاره اجاره کې ته ته منافع اصولي کې د کور کې اوسېدل نو یو طرف ته تر روپۍ ورکوي د میاشتې لزره لزره روپۍ خو مال ده مقابل کې څه شي ده مقابل کې کور نه ده منافع د کور اوسېدل دي ښه نو هغه مبادله المال بالمنافع ده په نکاح کې مبادله المال بالبزعی ده او په اجاره کې مبادله المال بالمنافعی ده نو دا دواړه بیع نه دي نو بیع کې به مبادله المال بالمال وي بالتراضی بالتراضی په دې باندې بیع د مکره خارج کړه بیع د چا د مکره زه پتا زور کوم ته مانچا درته ونی سم چې وجنم دې کني دا کتاب خرڅ کړه دا بیع د مکره د پدې کې تراضی نشته بالترادوی وفيه په دې اوس یو اعتراض کړی دی چې تا دا د ترادوی قید پکې ولګولو نو دا تعریف دا تعریف دی جامع هم نه دی مانع هم نه دی مانع ولې نه دی لصدقه زکه دا تعریف صادق دی علی مبادله المالین بطریق الهبه بشرط العوض ګوره هبه په باب کې به تاسو تراشي زه دا کتاب دی طالب ته هبه کوم او په عوض کې ترنه بل کتاب اخلم نو هبه بشرط العوض دا ابتداء هبه ده او انتهاء بيع ده په دې پوه شئ نو دا تعریف په دې هبه ور صادق دی ګوره په دې کې مبادله المالین به طریق الهبه مبادله د مالین راغله ماده ته کتاب ورکړو د ماته کتاب راکړو مبادله د مالین راغله خدا مبادله به طریق الهبه ده بشرط العوض مع انه ليس ببيع ابتداء دا هبه چې د بشرط العوض ابتداء بيع نه ده ابتداء هبه ده وان كان في حكمه بقاء اگر چې انتهاء به بيع ده حکم د بيع په جاری کی فالاولى ان يزاد في حده لفظ التجاره نو جواب کړی دی ځکه دا د ترادوی په قید لاخراجه بیع المکره په دې باندې بیع د مکره خارج شو په دې پوه شم درته د بیت ترادوی سره هم دا ویل کړه نو د ترادوی په قید بیع د مکره خارجيږي مع انه منعقد سره د دینه چې بیع د مکره منعقده ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې بیعه به اعتبار ذات په څو قسمه وا څلور اول بیعه نافذه دا تعریف د بیع نافذه دی او بیعه د مکره دا بیعه موقوفه ده د بیع موقوف تعریف دا نه دی دا د کمی بیع تعریف دی د بیع نافذه دا جواب حاشیه نه دی کړی خو زده مع انه منعقد بيع د مکره منعقد ده و ان لم يلزم اگر چې لازم نه ده یعنی موقوفه ده ومن اورده ذهب الى انه ليس بيعا چا چې دا د ترادوی قید ذکر کړي نو بيع موقوف ته غ بيع نه وي یوازې بيع نافذ ته بيع نو خلاصه دا چې څوک بيع موقوف ته بيع وي ترادوی قید پکې نه ذکر کوي او څوک چې بيع موقوف ته بيع نه چوټي شو مکمله ښه نور وخت کې به په دې ټیم کې تفریق کوي یو لس منټه درې کتابه به به دې پسې وایو ان شاء الله